وکیدا دومره خپل خبره به خو کتا یاد کړه کنه نو توبه الله زماره په توبه تو چې چاله خيار دي نو د مستقل بلا قد دی او کنه دی صحیح شو چې چاله څه شرط شوی دی خيار نو د اوس په دې عقد کې مستقل لیو کو نه دی نو طرفین وای چې مستقل له طرفین وای چې مستقل له خو موافق التوقع کار بکی خلاف التوقع کار بنه کوي که خلاف التوقع کار کوي نو اطلاع باور کوي بس پوه نه شوئ دا من له الخيار د مستقل فلقد دیو کو نه نه نو طرفین وی ان امام ابو حنیفه او امام محمد طرفین وی چې د څه شه ده مستقل فلقد ده خو موافق التوقع کار بګي هغه کار وکړي چې دنه څه کې دي شي توقع کېدل شي او که خلاف التوقع کار کې نو اطلاع وکړي که خلاف التوقع کار کې نو څه وکړي دا یادوي کنه دا بکاریږي دا زمونږ استادي خبرې دي ښا دا بیا کې دي شي کتابونو شرحو کې تاسو ته ملاو نشي تا ترا غزای پورې ما سبق وې ما بل ما ته نه پورې خبره باندې پوښوي صحیح ده کنه منګه د دې ټول متن او شرح نه یو بل متن جوړ کو اوس ګورا چې چاله خيار سرت شوه دي خيار څه شوه دي شرط شوه دي نو دلا د مستقل فاقت کی خو خره ده کده نافذ کئ او کده فسخه کوي صحیح ده کنه دین سید او افتخار بیا وکړه ٹھیک شو دین سید او افتخار سو کړه بیا وکړه فرض کا خيار شرط شو چې کمندنو افتخار له مشتری له شرط شو خيار شرط شو اوس د دې اختیار دی د خيار دا مطلب دی نو د خيار دی چې کده دا بیا په دې موده کې دن نه دن درې ورځې ول فرض کړل په دې کې دن نه دن نه دې چې کمندونو فسخه کوي نو اوم ولا سره اختیار دی او کده نافذ کوي نو اوم ولا سره اختیار دی اختیار ولا دی خو کچرته د نافذ کین د دې دواړو چې سودا کوله توجه دای دواړو چې سودا کوله او د دین سید په دبانې خرڅول کول او دا غستلو نو اسې تو وایا دی چې دا سودا کوله نو دای نافذ کولو لا کوله کرات کولو لا صحیح ده کنه نو توقع چې کدنو د نافذ کولو وا توقع د چاوا نافذ کولو وا نو کې ابتخار نافذ کو او دته نه خبروم نه د دین سید ته سم نه دی خبروم نه دی هیڅ خبره نه د ځکه د مستقل به دی کې او د دنه توقوم د دې خبرې کیږي پوه نه شوي نو که بغیر د دینسیت د خبرېدلو نه بای بغیر د دینسیت د خبرېدلو نه د دا بیا نافذ کوي او اجازه ورکوي نو څه کول شي خو که فسخه کوي دا بیا چې خلک کینو رد کول لګي نو د دې توقع کېدلې نشي خو خياري ولا ورکړه خو دې کنه اختیار څه کړی دی ورکړی دی نو اختیار دلا شتا خدا د دې توقع کېدلې نشي نو دی به د انسیت خبرې نو فسخ بغیر د خبرولو نه کوله اجازه بغیر د اطلاع نه کول شي او فسخ بغیر د اطلاع نه اوس په پوه شوي کنه ها مستقل شو په عقد کې اجازه ولوم جایز ده پس قولم صدا جائز ده خو اجازه بغیر ده اطلاع نه ځکه موافق توقع ده او فسخه چې کمونو بچا سره په اطلاع سره ځکه چې خلاف توقع اوس په پوه نه شوي ومن شرط له الخيار چې چاله خيار شرط کړی شو فلهونو دل اختیار دی اي يفسخ چې دې فسخ کې په مدت الخيار په مدت خيار کې دنه دنه وله او دا ولهم شته دی ان یجیزا چې دې سکی جای روای کی نافذ کی اجازه کی د بیع فین اجازه ک نافذ کړه بغیر حضرت صاحبه بغیر د علم دلته د حضرت مراد څه دی علم را روان دی بغیر د علم د صاحب نه نجازه وین فسخه او که فسخه کړه لم یجوز دا نه جایز ځکه دا خلافت الا دمر دا ان یکون الاخر حاضرا چا غبل سوي حاضری عند ابي حنيفه د پنځ د امام ابو حنيفه رحمه الله تعالی او محمد طرفین دي کنه وقال ابو يوسف د بلا بچاینه نه دوزینه او جزینو راځي وقال ابو يوسف اویل امام یوسف رحم الله یجوزو وی چاکو دي څنګه وی سموال چاکوي وی چاکو دي څنګه دی وی بس غنی توا غنی مولا توا او غنی ته دا هم یخنه له دومره تیز ده چې وقال ابو یوسف ام ام یوسف رحم الله تعالی و یجوز هغه وی داسه شی هو قول الشافعی دا پس قائم چې کم نه وې صدا بغیر د حضور نه پس قائم صدا هغه یې بالکل مستقل فلاقت غني که موافق التوقع کې خلافت پونه شوي د و شرط سره دا د متن د یو ټکی تشریح کوي دا رچا مذهب نه دی به حضرت صاحبې څه کوي تشریح کوي متن اطلاع مطلب غسته علم می ته غسته او غالبا سړی خبريږي صحیح ده کنه او بنده ته چې اطلاع کیږي نو بنده سوي حاضری غالبا نور ضروری نه ده د حضور ضروری نه ده اور د علم سره نو ګورا کا دین سید حاضر نو خو پته وته ولګی دا واتس اپ باندې میسج باندې کس ور پسې ولګو پته وته څه شو ولګی دلا نو بس دا, دا سید اگر که حاضر نه دی خویلم او کچته حاضر دی او خبره وانه اوریدا افتخار غلی غونډه ګرو غونډه غنی ته وی منه نه وی دا پس خلا خو هغه و نه وریدا یا دین سید په بل خبره کې شروع دي چې سره په موبایل باندې خبرې کوي یا چې کوم خپل فیسبوک کې لګیاره دغه شان ته په بار باندې او افتخار وي نه منو نه منو وي کار هغه ته اړو پته هم نشته چې دا کومه دنیا کې کېږي لکه دې نو دا حضور په منزله د عدمي پونه شو مراد څه دی علم نه نو که غیر حاضر خو چې خبر شونو صحیح ده او مراد علم دی که حاضر او علم نشته نو فسخ د اتخار جایز والشرط هو العلم وانما كنا بالحضرت عنه صرف غمندنو کنایه کړی دا په حضور سره د دینه ما وې ځکه غالبا څه شي غالبا بنده خبري کې بچا باندې حضور باندې کنه له د امام یوسف رحم الله خبره ده لهما نه وي برغی نه دواړه دغه کورنۍ اختلاف د بارانی نه ډیر دغه لکه امام یوسف په نخه کې امام شافعي پرې خو دو او وجه دا و چې امام شافعي د چانس د کړي و امام یوسف نه نو شاګرد نو امام سے بتوي دا امام ابو یوسف دلیل دا دی وای تاسو نه دا امید دي چې امام یوسف مذهب سو وخت پکې تیر شګنه یو کرخه پکې تیر شو د امام یوسف مذهب داو چې امام یوسف وایي چې فسخه بغیر د علم داغه نه کولې شي داغه د اطلاع نه بغیر فسخه مو کولې شي امام یوسف دلیل دا دی هغه وایي چې دی دین سید دا افتخار مسلط کړی دی چې دلې خيار ورکو نو دې مستقل ک پدې کې چې ک نافذ کایې نو نافذ کا او کرت کایې نو سې کا را دې کا نو دا د جانب د دین سید نه مسلط ته دا دین سید مسلط ته او دا څه شی دی مسلط ته صحیح شو کنه نو چې کله دین سید دې مسلط کو نو بس دې کې د دین سید علم ته ضرورت نشته هیڅ حاجت وته نشته لکه څنګه چې اجازه کې د دین سي دلم ته سنو حاجت نو دغه شانته په پس حکم د دین سي دلم ته سنشتا له امام یوسف وی انه دا من له الخيار چې دنده مسلط ته علی الفسخ من جهه صاحبه فلا يتوقف على علمه نو نه دا موقوف د پس په علم د باندې کل اجازه ولهذا لا يشترط رضاه ار دی وجنه چې کمونو د دین سید رضا په کوم شرط نه دی که افتخار فسخه کوي نو رضا د دین سید ولا شرط فصار وصار کل وکیل بالبيع او ګرځي د عمل له الخيار کل وکیل بالبيع لکه دې دین سید دی افتخار ته وي چې ته زما وکیلی چې زما دا کتاب یا دا ګاډي زما ته سکا خرڅ کا هغه وکیل کو نو کدا افتخار چې کمندنو څنګه خرسي او رد کوي دلس شو اختیار دی کنه نو بس دل اختیار دی دغه شان دی دلم نه وصار کل وکیل بل به ولا هما طرفین وی طرفین دلیل د لغوت کیږي طرفین وی دا خبره ستا صحیح ده چې د مسلط ته تاسو کی فسخ کی نو دا د zarar نه خالی نه ده څنګه ده zarar نه خالی نه ده که مشتری له خياري لکه دا افتخار سو مشتریو دلسو خيارو نو کې دې شي چې دنسي دوی چې ار درې مرز پوره کېدو کې دا مال افتخار اطلاع را نکړه نو کې دې شي بس دبا دا بیا سکړي نافذ کړي وي به به سکړي نافذ کړي نو دا دین سید به د خپل مبيعي د پاره بل مشتری نه ګوري نو دا دین سید ته zarar نه دی ها د به تقاضو کې چې به څه شو تام شو نو د به ځان له بل مشتری او کچه ته دین سید لسوي خيار وي سوي دین سید له خيار وي بایع دی کنه څه شه دی بایع دی دل خيار دی نو دی به چې کم دنو رد دغه مشتری چې دی هغه به تقاضاو کی د تمامیت د چا هغه به دا و چې دا بیا څه شوی دا تام شوی دا نو کې دی شي افتخار چا سره سوداو کی او په بل چا باندې څه کوي خرڅ کی په بل چا څه کی خرڅ کی نو بل چا خرڅ کی نو دینسي د بل رد را پای چیر ما خورت کړی و ما پرون رد کړو ته څنګه دا شی چې کمونو په بل باندې سکای خرڅای دا کې بل چاته zarar نشو ها zarar شو کنه دا څه کار باندې کې چې پای کې سوي zarari دې کې دا د zarar نه خالی کېدلې نشي دې د وجنا پسخه کې اجازه ضروری ده پچا کې په پسخه کې علم څه دی ضروری دی او په اجازه کې علم ضروری نه ده ځکه اجازه موافقت توقع او څه شي فسخ خلاف التوقع ولهما انه تصرف في حق الغير دا تصرف ته په حق غیر کې او هو العقد بالرفع او هغه چې کمندونو عقد دی دا تصرف څه شی دی بالرفع پر رفع کول د عقد ولا يعري عن المسره دا نه خالی کیږي د تکلیف نه لانه عصا او یعتمد تمام البيع کې دی شي چې دې چې کمندنو لانه عصاه یا تمدو چې دې به اعتمادو کې د پوره کېدلو د بیع په خوانه فیتصرف فيه دیو په کیسو کې تصرف کې فیلزمه غرامه القیمه نو په دې بل باندې هغه افتخار پرس کا بچا خرڅ کړی دا نو هغه وای چې بس دې بیا اسه شوی دا تام شوی دا هغه په کې تصرف کی چا تصرف کی او هلاکه کی او دې ورته وای چې ولکه ما خورت کړی و ما څه کړی و دین سید وای ما څه کړی و رات کړی و نو هغه باندې به قیمت راځي بیا کو نه راځي تاوان به خامه خاصه کیږي وهذا نوع ضرر خام رهګا فیلزمه غرامه القیمه بالهلاك فيما اذا كان الخيار للبائع دا پاغه صورت کې ما وی چې بایع لسو خيار دین سید لا او لایت لو سلعت لسلعته یا بده طلب نکی چې کمنو د خپل سودا د لپاره بل مشتری فيما اذا كان الخيار للمشتري لك افتخار لجسو وهذا نوع ضرر دام یو قسم ضرر دی فيتوقف موقوف ده پس على علمه په علم د چا باندې په علم د مل دا غبل کس باندې فسوار کاز للوکیل نو ګرځي دا اغه کتل او فسوار کل وکیل کنه دی وی فسوار کاز لل اغه ځان له نذیر ویلو وکالت سویلو وکالت چې وکیل بیا ارڅ کول شي دی وی په فسوار کا عزل الوکیل د دې لپاره نظیر د عزل لچا وکیل هغه قیاس په اجازه باندې عزل د وکیل دا چې یو سړی د وکیل مقرر کو چې وکیل مقرر کو نو کاغه بیا دین سید خبري او کني خبر لګا افتخار سکو وکیل کو نو دین سید خبري کني خبر هغه شي خرڅ کی یا رد کین څه خبره نشته خو چې وکیل دا دین سیدو لګي د افتخار معزوله کو نو دا به دی افتخار ته پته لګیدل پکاري چې دو خو زه کړم معزوله کړم ولی کې افتخار ته پته نه او د دین سید لسه شي سکی واخلی یا ولسه شي سکی خرڅ کی نو دا بیا د چای افتخاری افتخار بیا ځان لا اخلي یا بنا اخلي دا دین سید بلګي او د افتخار بس کوي خبرې چې ګورل کته ما د وکالت نه سکړي معزول کړي نو دا مثلا دا د فسخ د بیع دا مسله او د عزل د وکیل لا مسله یو شی دی لکه څنګه چې په فسخ کې علم دغه کې عزل الوکیل کې علم سو ضروري نو دغه شان ته په فسخ د بیع کې علم څه دی فصار کاز الوکیل بخلاف الاجازه لانه لا الزام فيه پای کې بچا باندې الزام نشته لا الزام فيه ولا نقول انه مسلط كيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ دا داغه دا خبره جواب کی چې دی دین سید پرس کدا افتخار لکه چې کم یو تن له خيار ورکو نو غته تاسو ته امام یوسف ته سوچ ته وای چې دا دې وسکو مسلط کو وسه شي مسلط کو مسلط څه شي دی ګوره زه په خپل د یو کار مالک نیمه نو زه بل لغه مالک کول شم وای وای چې زه په خپل د یو کار څه نیمه مالک نیم بل زه د هغه کار مالک کول شم زه ستانه اوس تاسو کوم چې کله دې دواړو بیع وکړه به سکړه او خيار مقرر ک صرف چاله مشتری له سلا مشتری لا د دین سید د طرف نه بیع نافذ د موقوف ته ها دا دین سید رد کول شي ها دین سید پس کول شي نو چې دین سید پس کول نشي افتخار څنګه مسلط کو په پس باندې افتخار به د د طرف ال سوي مسلط وي چې کله د د بیع د پس کول سره لري اختیار لرل دی په خپل اختیار لري د څنګه د له څنګه اختیار ور کوي دل ورکولې ولا نقول انه مسلط دا موږ نه وایو چې دا مل له الخيار مسلط ته کیف یقال ذلك دا به څنګه وکيو سړی دا خبره وصاحبه لا يملك الفسخه او د صاحب چې د نام مالک د چانه دی د فسخ نه دی ولا تسليط في غير ما يملكه مسلط او نشته تسليط په هغه سکی چې مالک نه دی مخبل مسلط ولو كان فسخ فيها لغيبه صاحبه وبلغه في المده تم الفسخ صحیح شو موږ علم ضروری دی کنه نو که پرس ک دین سید حاضر نه دی او افتخار دا بیا سکړه فسخ کړه خو افتخار قاصد لګو په موده کې دن دن دین سید تسو لګیدله پته ولګېدله نو فسخه څه شوه تام شوه بیا رد شوه لحصول علم به ولو بلغه بعد المزي المده او کده ته خبر اورسه د پس د مزي دو مدت نه کې افتخار په درې مرز باندې بیا پس خکړه او دین سیت په سلورو مرز سو لګیدا پته ولګیدله ولو بلغه بعد مزي المده تم لقد اقد څه شو تام شو مثال لتوام دی افتخار چې کمنو په واتس اپ باندې وایس میسج ولېګو وایس میسج ولېګو ما طرف نه را بیا فسخه ده ما سر چې کمندونو دغه دوره گنجائش نشته زین اخلم د دین سین موبایل بندو یې کار نه کو پنځه مرز باندې دین سین موبایل کولاو کو چا تاسو میسج راغی زما بیا پس خبروري دین سید په سوی مرز خبر شو دا د افتخار ذمہ داری و چې د په حق ټیم بیا سکی خبرې واتس اپ څخه پته لګي په دې اعتماد نشته دی به قاصد لیږي یا به خط لیږي یا به ته ټلیفون سو کړو دې څه پته لګي چې هغه نت کولاو نه د کولاو ام بیګانې وسره شته وسره نشته ری دا ضروري خبره ده نو دا اوس په سلورم مرز د خبر شو نو علم د په سلورم مرز راغی تم ملقه د افتخار د پس خپس نه ده پوهیږي کنه دې ډېری مسلې نن سبا جوړي او کنه هغه یو مسله رااله یو سړی د سعودي کې خزه ته وی په ټلیفون سره کو خبرو کې روان شو وته چې زما د کور وځه ک ګنټه کې دنه دنه ونه وتلی نو خبرې روانې شوې نو دې ښځې ته موبایل بند کو چې را سنه جز نور څه وای موبایل ته څه کو نو سړی په واتس اپ میسج راولېګو چې په ګنټه کې دنه دنه زمونږ د کور نه وځه کو نو وتل نو ته طلاق یې زمونږ او خځه موبایل بندو خزه موبایل سو په درې مرز خزه موبایل کلاو کړی دی چې کلاو کړی دا میسج راغلی دی چې په ګنټه کې دنه د نوزه کوونه وته د زمونږ د کور نه طلاق دی خزه چې تو خيار او سبق په ویلو ډایرکټ د کور سره شو هو تعالی چا خبر څنګه وری دی کنه نو ډایرکټ د کور سره شو هو تعالی نو تاسو سره سوال راغی چې اوس دا به کم راز د سړی د ویلو غرض به معتبرې که د خځې د خبرې دو ورځ بسې معتبرې دا اوس وګوره مجلس د علم معتبر دی پوهه معتبر دی ولو بلغو بعد مضی المده کچه ته ورسېد او ته دا خبره پس د چې کمدنو د تیرېدلو د چانه د مودینه تم العقد عقد څه شو تام شو بمضی المده په تیرېدلو د چا باندې مودې باندې قبل الفسخ مخکې د فسخ نه ځکه د تفسخ وروسته پته ولګېدله پوه نه شوي وایزا ما تمله الخيار بتل خيار ولم تقل ينتقل الى ورثته دا مسله لنډه ذکر کړي چې په دې وراثت دغه کې خيار کې خيا دا خيار شرط کې خيار شرط کې وراثت چلیږي کو نه چلی خيار شرط کې وراثت مشتری او بای بیا وکړه مشتری له خيار مقرر شو مستویل څه شو خيار مقرر شو درې ورځې خيار مقرر شو کارونه د خدای په دوی مرز باندې یا په ډومبه مرز باندې مشتری څه شو مړ شو بیا نافذ شوی نه دا تام شوی نه دا او مشتری څه شو مړ شو نو آیا دا خيار دا چې کم دنو د مشتری وارثانو ته نقل کېدل شي کو نشي کله چې دی بیا وای چې آو مونږه نافذ کو یا مونږه نه نه امام شافعي رحم الله وی او دا چې کمونو د دا حق دی لکه څنګه چې نور حقوق سکیږي منتقل کیږي لکه خيار تعین منتقل کیږي خيار عیب سکیږي منتقل کیږي نو خيار شرط هم سکیږي منتقل کیږي مونږ ورته وایو دا خيار نوم د اراده او د مشیه دی دا عرض دی دا یو وصف دی دا عرض دی دا جوهر نه د انتقال په جواهرو کې سکیږي انتقال په جواهرو کې راځي انتقال په اعراضو کې نه راځي دا د وصف ته د مړی هغه مړی سره شو مړ شو هغه وارثانو ته منتقل کېدلې نشي و اذا ما تمله الخيار نو بطل خياره باطل شر د خيار ولم ينتقل الى الى ورثته نو منتقل کیږي وارثانو ته وقال الشافعي امام شافعي رحم الله يورثو ان هدا میراث کې غسل شي ځان لانه حق لازم ثابت في البيع ځکه دا یو حق ته لازم نه ثابت ته بیا کې فیجری فی الارث نو بده کې میراث کیږي جاری کیږي خيار البيع والتعين ورنا مون وایو ان الخيار دا خيار شرط چي دي ان الخيار باندې پوښو ليس الا نه د نور سز الا مشیه و اراده ليس الا باندې پوښوي ليس شيء الا مشیه و اراده دا نور څه شي نه د خمشیه او صدا اراده ده ولا يتصور انتقاله ولا والارث فيما يقبل الانتقال د دې انتقال متصور نه دی او ارث خو پاغه سره چلیږي چې يقبل الانتقال چې هغه انتقال قبلې په خلاف خيار البيع په خلاف د په خلاف د چانه خيار عيب نه لأن المورث استحق المبيع سليما ګوره خيار عيب چې څه شي خيار عيب نو هغه خو بیا مبیا منتقل شوی ده کنه ما بیا او ارس تام شوی دي کنه نو بای خرڅ کړی دا مشتری غسته دا خو مشتری مشتری مستحق ده دی دی چې دا مبیا دي سوي سلیم وي د عیوب نه دي سوي پاک وي دا خو جوهر دی کنه چې لکه څنګه مورث مړې هغه چې کمونه د دې مستحق ته چې مبیا دي سوي سلیم وي نو د قشانتي وارث هم د دې مستحق ته چې مبیا دي سوي سلیم ابتداء لاختلاط ملکه به ملک الغیر ځکه د وارث ملک د ملک د غیر سره چې کمونه مختلط شوی دی لا ان یورث الخيار دا داس نه چې خيار او ته پاتې شوی دی خيار او ته نه پاتې شوی جوهر او ته شوی دی پاتې شوی دی ومن اشترى شيئا زه بس پکم نه